تصرف کول په هغه شي کې په هغه طریقه باندې چې هغې سره صالح وي او چې هغې سره مناسب وي سیاست په اصطلاح کې به علما او فقهاو دا په دوه قسمه کړی دی یو هغه سیاست ظالمه دی چې هغه زموږ شریعت حرام کړی دی سیاست ظالمه او بل سیاست عادله دی چې هغه ته سیاست شرعیه ویل کیږي نو سیاست شرعیه تعریف دا دی هي السیاست العادله التي دا هغه د انصاف ولا سیاست دی چې دا عملی کیږي د پاره د اقامت د دین د الله پس مکه د الله کې او د پاره د اصلاح د احوال د خلکو په هغه امور د دین د خلکو کې حتی تكون کلمت الله هي العليا تر دې پورې چې د الله رب العالمین د دین د کلمو اوچته شي او یقام العدل بین الناس او د خلکو په منځ کې عدل او انصاف قائم شي وتحكم شريعه الاسلام في جميع شؤون الحياه او د دې لپاره چې حاکم شي شریعت اسلامي په ټولو حاجتونو د زندګۍ کې او دا عملي کېږي د سیاست عادله د پاره د اصلاح د احوالو د خلکو په امور د دنیا د دوی کې او په تدبیر د حاجتونو د زندګۍ د دوی کې ځکه الله رب العالمین داود علیه السلام ته فرمایي چې دغه آیات کې وته امر کړی په سیاست عادله باندې فرمایي يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الله رب العالمین داوود علیه السلام ته فرمای اے داوود علیه السلام موږ ته په زمکه کې خلیفہ ګرځو خو فحکم بین الناس بالحق ته فیصلې کوه په مابین د خلکو کې په حق سره یعنی عدل کوه لکه دا د سیاست شرعیه مقصد هم دا چې د خلکو په منځ کې عدل او انصاف کول ولا تتبع الهوا او زه د خواهش تابعداري مکوه که چرته د خواهش تابعداري وکړ نو فیضلک عن سبیل الله دا خواهش پتا د الله د نیغې لارې نه وخوي ان الذين يضلون عن سبيل الله او هغه خلک چې د الله رب العالمین د لارې نه خطا شوي دي د الله د لارې نه کاږه شوي دي لهم عذاب شدید بما نسو یوم الحساب نو بیا د دوی د پاره سخت عذاب دی په سبب د هغه څه الله رب العالمین فرمایي چې دوی د حساب ورځ هره کړې ده امام ابن کثیر رحمه الله فرمایي هذه وصية من الله عز وجل ودا وسيت د الله رب العالمين د طرفنا لولاة الامور د پاره د مشرانو د دین د کارونو د پاره د خلفاو د امیرانو ان يحكموا بين الناس بالحق المنزل چې دی فیصله وکړي په مابین د خلکو کې په حق منزل سره په هغه حق سره چې هغه د الله رب العالمین د طرف نازل شوی دی د الله رب العالمین شریعت ته من عنده چې د الله د طرف نه دی ولا يعدل عنه د دې حق نه تجاوز نه کوي که چرته تجاوز وکړو د الله رب العالمین د لارې نه بکاږي شي دغه نه بوخويږي وقد توعد تبارك وتعالى بفرمای ما ابن كثير یقینا الله رب العالمین وعید ورکړی دی یره ورکړی د هغه چاته چې د الله رب العالمین د لارې نه هغه کاږيږي د الله د لارې نه ځان خوې کوي وتناسى يوم الحساب او د حساب ورځې هره کړې وي بالوعيد الاكيد والعذاب الشديد و الله رب العالمین تاکید سره وعید ورکړی دی او په سخت عذاب سره چې دغه ته وعید ورکړی دی د غرنګي بل دلیل په سیاست عادله او شرعیه باندې غدا دی چې الله رب العالمین په قران کې فرمایي ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله رب العالمين تاسو ته امر کوي چې تاسو ادا کړئ امانتونه خپل اهل ته واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل او کله چې تاسو فیصله کوئ په مابین د خلکو کې نو تاسو په انصاف سره او عدل سره فیصله وکړئ چې د سیاست شرعي ویل کیږي ان الله نعم ما يعذكم به الله رب العالمین فرمای یقینا الله رب العالمین ډیر خده په هغه سمنه چې تاسو ته سمنه نصيحت کوي او سمنه تاسو ته وعظ کوي دا ډیر خکار دی یعنی الله رب العالمین چې په سمنه تاسو ته وعظ کوي دا خو وعظ دی ان الله كان سميعا بصيرا او الله رب العالمین اوریدونکو او لیدونکو ذات دی د دې آیات په تفسیر کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي نزلت الآیه فی ولات الامور دا آیات چې دی وای دا نازل شوی دی په باره د عمرا او خلفاو کې علیهم لازم دی په دوی باندې ان یؤدوا الامانات الی اهلها چې دوی د امانتونه چې کوم مسؤلیت دی دوی سره دا دوی سره امانت دی باید چې دا د خپل اهل ته ادا کی یعنی دا په صحیح ځکه استعمال کی و اذا حکموا بین الناس او کله چې دوی فیصله کوي په ما بین د خلکو کې ان يحكموا بالعدل نو په دوی باندې لازم ده چې دوی فیصلې په عدل باندې وکړي چې دوی د سیاست شرعیه ویل کېږي نو معززو اوریدونکو ورونو کله چې دا سیاست او دا مقصد چې لوی مقصد دی دا نه پوره کیږي نه قایمیږي په پوره قیام سره مګر په یو قوت سره یو خلافت سره یو دولت سره د سیاست شرعیه چې دا مهم مقصد دی چې الله رب العالمین په امر کړی د موږ ته قران کې دا چې قایمیږي نو دا یو قوت غواړي یو خلافت غواړي یو دولت غواړي نو چې کله دا خلافت او دولت غواړي نو بیا لا بودی دغه سي دولت او د خلافت د فاره د امام نه چې امام هم دا ولري دا به یو خلیفه هم لري او د مسلمانانو د لپاره به یو دولت وي د لپاره د حمایت او د ساتلو د دین نو کله چې الله رب العالمین موږ ته په قران کې امر کې په سیاست شرعیه باندې او سیاست شرعیه دا نه راځي مګر په وجود د یو خلافت او د خلیفه سره چې کله د مسلمانانو لپاره یو دولت نه وي او دغه لپاره یو خلیفه نه وي نو بیا دا سیاست شرعیه نه عملي کیږي نو د دې وجنه اقامت د خلافت او د دولت دا لازم دی او دا واجب دی په مؤمنانو باندې او دا مهم دی د پاره د مؤمنانو چې د مؤمنانو لپاره یو دولت او خلافت موجود وي یو څو دلایل په اهمیت د وجوب د اقامت د خلافت اسلامي باندې ذکر کوو. هغه دا دي، اول دلیل دا دی چې لوی هدف هغه چې الله رب العالمین د هغه هدف د وجې نه پیغمبران را لیږلي دي او پیغمبران یې مبعوث کړي دي، رسولان یې را لیږلي دي، نو هغه لوی هدف چې دی هغه تعبید الناس لربهم چې په هر حالت کې به انسان د خپل الله رب العالمین بندگی کوي نو د زمکه والا باندې د لازمي او د اسمان والا باندې لازمي چې خپل الله رب العالمین احکام ته غاړه کیدي او خضوع او عاجزي ټول خپل الله رب العالمین ته وکي نو کله چې تا مهم هدف شه د پیغمبرانو در لګلو نه نو په دې کې شک نشته دی چې ثابتول د الله د بندګۍ او ثابتول د دعوت د انبیاو دا نه پوره کیږي مګر په ختمولو د هغه انسانانو چې هغه سره سلطه د لاس کې هغه سره چې د مشری ده او په خلکو باندې ظلم کوي او خلک د هغه د ظلم د وجنه هغه ته عاجزي کوي الله رب العالمین ته سرټی خلک نه کوي نو دغه سي خلکو لري کول دا فکار دي او دا خلک د الله رب العالمین سیادت او پادشاهي ته رابلل پکار دي نو کله چې بندگی صرف د الله د پاره شو سیادت او مشری او بادشاهي صرف د الله د پاره شو سرټډي صرف الله ته کیږي او دغه خلک چې کوم شرین مشران دي هغه خلک چې غیسره سلطنت او ظالمان دي نو هغه ختمول د دې د ختمولو لپاره د الله رب العالمین د عبادت او د الله رب العالمین د سیادت د ثابتولو لپاره د الله رب العالمین د بادشاهي منلو لپاره په ټولو خلکو باندې نو دې لپاره الله رب العالمین امر کړی دی زموږ شریعت امر کړی دی په اقامت یو دولت باندې د لپاره د ثابتولو د دې مهم غرض او مقصد نو الله رب العالمین لا وحدانیت ثابتول په هر عمل کې او په هر عبادت کې د الله رب العالمین مشری په خلکو منل د الله رب العالمین بادشاهي په خلکو منل د بل چا د سرټیټۍ نه خلک راستنول او هغه ظالمان ختمول چې کوم په خلکو باندې ظلم کوي نو دا مهم غرض دا نه ثابتېږي دا منځته نه راځي مګر په قیام د خلافت باندې مګر په قائمولو د اسلامي دولت باندې لکه امیر المؤمنین علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه فرمای لا بد للناس من اماره بره كانت او فاجره ولا بد د خلکو د پاره ان لازم د خلکو باندې امارت او خلافت چې د خلکو لپاره به یو خلافت او امارت موجود وي هغه نیک خلافت وي نیک امارت او کفاجر وي د خلکو تفوس کو چې دا نیک امارت او خلافت خو مونږ پیجانو فما بال الفاجره نو دا فاجر او فاسق امارت د څه د پاره دی هغه کې څه پیدا ده نو علي رضی الله تعالی عنه ته ویلي تقام بها الحدود پاغي کې به حدونه قائميږي او هغه کې به لارې په امن کې کیږي او یجاهد بها العدو او جهاد به کېدل شي په دغه خلافت فاجره کې امارت فاجره کې د دشمن سره او یقسم بها الفی او تقسیم د مال فی به پکې کیږي دغه فیدې دي پکې نو پته ولګي دا هغه خلافت چې هغه کې حدود منافذيږي او مؤمنانو ته امن می پلارو کې لارې په امن کې وي جهاد د دشمن سره کیږي او مال طیف کې تقسیمیږي اګر که هغه خلافت او امارت کې ظلم ولې نه کیږي یو حد پورې فسق او فجور پکې ولې نه وي خو لیکن په هغه وخت کې د هغه سره بیعت کول او هغه منل به په مؤمنانو باندې لازمي دي اوس راځو دا کوم امارت مزعومه چې دی چې د امارت دعوه کوي نو که دا هغه امارت فاجرم شي باید چې بیعت سره وشي نو ورونو دا امارت فاجرم نه دی دغه امارت امارت نه دی ځکه په دې کې حدود نه قائميږي په دې کې مسلمانانو ته امن نشته د دشمن سره جهاد نشته چې دشمن دا ظالمان تعاون غواړي دشمن نه چې د مرسته غواړي او په دې کې مالفین تقسیميږي ته پوسو کې دغه امارتونو نه چې دغه ډله کې او دغه تنظیم کې غي اوسېږي قسم ولور کوي او د الله رب العالمین د کلام ته مخې ته کوي د الله نوم ته مخې ته کوي چې تاسو الله ته متوجي شئ الله نه ویریږئ او دې باندې ګواهي وکړئ چې آیا اوسه پورې په امارت کې صحیح حدود نافذ شوي دي او که نه دي ها داسې شوي دي یو څوک به غریب و د چا په طالبانو کې خپل نه و د چا په طالبانو کې واسطه نه وه حد به پرې قایمېده خو لیکن چې د چا به واسطه موجود وه د چا به خپلولي وه قرابت به په طالبانو کې یو څوک ورور د چاو په طالبانو کې امارت کې یا به خپل په امارت کې نغه باندې به حد نه قائمېده نو دغه هغه امارت فاجرم نه دی اسلام د دې خلکو نه تللی ځکه دوی د کافرو نه کومک غسل په مقابل د مؤمنانو کې اور چې دا حکومتونه دي دام په امارت فاجره کې ناراضي دام گمراه حکومتونه دي دا طاغوتین دي او دوی په دې کې نه راځي ځکه په دې حکومتونو کې خو بيخي حدود نه قایميږي قصدا د الله رب العالمین کلام د د خپل اندې کیږي حدود د الله رب العالمین ته هیڅ توجه نشته د ځان نه دي ظالمانو یو قانون د حدونو د ختمولو لپاره ټاکلی زمونږ په اسلام کې الله رب العالمین ته امر کوي چې السارق والسارقه فقطعوا ايديهما چې د غل او د غلي لاسونه د دوه قطع کوي چې غلا وکي خو دې مرتدو ادارو کې بيدینو حکومتونو دوی د الله رب العالمین دغه کلام شاته وغورځو د الله رب العالمین د دغه حدود ته ونه کتلی او د ځان نه دې په مقابل کې خپل قانون رایج ک او هغه عملی ک چې د حد په مقابل کې څلک شان جیل ور کوي او بل دا دی چې دا بيدینو حکومتونه دوی د اسلامي خلافت نه ډیر لري د اسلامي حکومتونه نه دي دا حکومتونه د بيدینو حکومتونه دي د کافر حکومتونه دي ځکه دوی د دشمن سره جهاد هم نه کوي علي رضی الله تعالی عنه چې کوم امارت او خلافت فاجره بیان کړی دی هغه کې به کافر سره او دشمن سره چې د جهاد کیږي نو که څوک چې لکه دا خو فاسقان فاجران دي خو لیکن د حکومت بم اسلامي حکومت وینو د اسلامي حکومتونه نه دي ورونو ځکه دوی د دشمن سره جهاد هم نه کوي الله رب العالمین په حدود باندې دی خپېګ دی هغه فیمالې د خپل لاندې د دې سپکاوي کوي دوی نو دا هغه اسلامي حکومتونو کې دا حکومتونه نه راځي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي یجب ان يعرف ان ولايه امر الناس من اعظم واجبات الدين وی واجب دی چې و پیژندل شي چې مشري او ولایت د مؤمنانو د خلکو امر د خلکو دا د لوی واجباتو د دین نه دي بلکې لا قیام للدین الا بها فرمای قیام د دین نشته مګر په دولت قائمولو باندې او ولایت قائمولو باندې فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض و بني آدمان چې دي نه پوره کېږي مصلحت د دوی مګر په اجتماع باندې چې دوی یو بل ته محتاج دي نو دوی به د یو دولت د لاندې وي د یو اسلامي امارت او د اسلامي خلافت د سوري د لاندې به وي نو په همدې اساس باندې د اسلامي دولت قائمول دا واجب دي او دا لازم دي ځکه الله رب العالمین چې کله انسانان پیدا کول نو اوله کې الله رب العالمین خلیفه وټاکه نو پته لګیږي چې دا یو ضروری او مهم عمل دی او د خلافت او د خلیفه نه بغیر د مسلمانانو زندگی ګرانه ده د دین تطبیق او د شریعت تنفیذ هغه ګران دی غو نه کیږي لکه الله رب العالمین فرمای و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء کله چې الله رب العالمین ادم علیه الصلاۃ والسلام پیدا کوو الله ملائکه ته ویلي زه په زمګه کې خلیفہ ګرځوم نو کچرته خلافت او خلیفہ ته ضرورت نه وي انسانان پیدا شوم نو الله رب العالمین د مخکې د خلیفہ غم کو نو که ضرورت نه وي الله رب العالمین به د خلیفہ نه پیدا کو خلیفہ نه ګرځو ځکه الله رب العالمین موږ تاسو تراو خو دله چې خلیفه او خلافت دا لازم دی د پاره د زندګۍ او د پاره تطبیق د دین نو امام قرطبي رحمه الله د دې آیات د لاندې لیکي هذه الايه اصل في نسب امام وخليفه ودا آیات چې د اصل دی په مقررولو د امام او د خلیفه کې يسمع له ويطاع چې د خبر به اوریدل شي دغه اطاعت بکیږي د دې لپاره چې مؤمنان په دې باندې راجم شي او بیا فرمای ولا خلاف فی وجوب ذلك بین الامه ولا بین الائمه وی خلاف نشته په وجوب د مقررولو د خلیفہ او د امام کې په مابین د امت کې نو په مابین د ائمه کې او بل دلیل په وجوب د مقررولو د خلیفہ دا عام دی په ټولو اول الامر کې د عمراونو د علماونه الله رب العالمین ګور دلته امر وکړو چې تاسو د الله اطاعت وکړئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ او اول الامر منکم او د عمراو اطاعت وکړئ د امر په اطاعت د اول الامر باندې د امر د پاره د وجوب دی او رب العالمین دا امر نه کوي په طاعت د هغه چا چې هغه له وجود نه وي الله رب العالمین د هغه چا په خبره منلو باندې د هغه چا په اطاعت باندې امر نه کوي چې هغه موجود نه وي نو پته ولګی دا چې الله رب العالمین دلته امر کړی دی په اطاعت د عمراو باندې او د امر د پاره د وجوب دی نو دی وجنه وجود د امام به هم لازم وي ځکه امام چې موجود نو اطاعت به وکړی شي که امام موجود نه وي نو اطاعت به څنګه وکړی شي نو دې آیت نه معلومیږي چې مقررول د امام او د خلیفه او د مؤمنانو لپاره اقامت د اسلامي دولت دا لازم دی او دا واجب دی بل دلیل د پاره د اقامت د خلافت اسلامي او د پاره د تنصیب د امام د پاره د مقررول د امام او د خلیفه هغه دا دی امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما حدیث راوړی دی هغوی فرمایي ان النبي صلی الله علیه وسلم قال من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې مړ شو او د ده په څټ کې د په غاړه کې بیعت نو بیعت د امام د خلیفه سره نو کړي ما تمیته جاهلیه دا د جاهلیت په مرګ باندې مل شو دا د نفاق په مرګ باندې مل شو او وجد دلالت دی حدیث نغدا ده چې کله بیعت د امام سره دا واجب شو په مسلمان باندې نو واجب چې دی دا نه پوره کیږي مګر په وجود د امام باندې ځکه د امام سره بیعت کول واجب دی نو پته ولګیده چې د امام وجود دا هم واجب دی او په تنصیب د امام باندې اجماع د ټولو صحابه لك إمام هيثمي رحمه الله فرماي اعلم أيضا أن الصحابة أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب ويفويشا هم دغرنگي صحابو اجماع کرده پا دي خبر باندي چه مقررول د امام رست د ختميدو د زمانه د نبوت نه واجب دي بلکه گرزول دي دا نسبول د امام د هم واجباتنا زکه چه د خلیفه د مقررولو د وجه نه دوی د نبی علیه الصلاة والسلام د دفن نه هم مشغول شو نو دا دومره مهمه فریضه وه چې صحابه د دې مهمه فریضې د وجه نه د نبی علیه الصلاة والسلام د دفن نه هم مشغول شو نو پته ولګیده چې د امام او خلیفه تعینول او مقررول دا واجب دی او په دې باندې د صحابه او اجماع ده د اجماع د صحابه چې امام هیثمی رحمه الله دا قول کړی دا په الصواعق المحرقه کې راغلی امام ابن حزم رحمه الله فرمایي اتفق جميع اهل السنه وجميع المرجئه وجميع الشيعه وجميع الخوارج وټول اهل السنت والجماعت مسلمانانو او مرجئه او شيعانو او ټول خوارج اجماع کړی دا على وجوب الامامه په وجوب د امامت باندې وان الامه واجب عليها الانقياد او امت باندې واجب دي انقياد او غاړه کې خودل لامام عادل د پاره د امام هغه امام چې عادل وي چې د الله رب العالمین احکام په دوی کې چیرې قایموي نو دغسې امام ته غاړه کېښودل د هغې طاعت کول وایي دا لازمي دي په ټولو مسلمانانو باندې ورونو د دې ټولو مذکورو دلایلو نه معلومه شوه چې د خلیفه مقررول او د اسلامي خلافت قایمول دا مسلمانانو باندې لازم دی او فرض دی اوس کوم څوک په دې کې شک کوي ورونو دا به ځان په زوره د تباهۍ کندې ته غورځوي ځان به په زوره د ګمراهۍ لارې ته برابروي نو الله رب العالمین دې زموږ استاد ذهنونه په دغه دلایلو باندې خلاص کی نو معزز ورونو د دې مذکوره دلایلو نه معلومه شوه چې قائمول د خلافت اسلامي او مقررول د خلیفه او د امام دا لازم دی او فرض دی نو موږ تاسو له فکر دی چې د قران او سنت فرفر اتباع وکړو او د دلایلو په اساس باندې د اسلامي خلافت سره هماهنګي اعلان کو او د دې حمایت کو او د دې نصرت کو ځکه دا د الله رب العالمین د دین نصرت دی او الله رب العالمین فرمایي چا چې د دین نصرت وکړو نو الله فرمایي زه به د دوی نصرت وکم او قدمونه به مضبوط کوم الله رب العالمین دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تبارک وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين